ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونزيرا درو الشريف وعلا صدر محترم اور زماں محترم او مشران او کشران دا جلسه چې کوم غرض د پاره منعقد شوه دا هغه غرض مولانا عبید الله صاحب تاسو په مخ کې وویل عزیزانو زه حیران ام چې زمونږ د دې ملک نه څه جوړ شو زمونږ د عمل دی وخت کې دا څه شه ده لکه سړی چې اکسیډنټ وکي لاسونه ماتي خپې ماتي سر ماتي خېټه مشلې دي او هسپتال ته راوړي نو هسپتال ته چراوړي او ډاکټران حیراني چې دا خو ټول چپ چور دی نو اول علاج د کم ځای شروع کړي بیانې دغه مثال دی زمونږ د ملک یو غم چې جاړي بل غم به پیدا وي بل غم چې جاړي بل غم به پیدا وي بل غم چې جاړي بل غم به پیدا عزیزانو مونږ یو غم جړلو چې بای په دې پیښور کې شیعاګان موسیږي او سنیان موسیږي شیعاګان خپل کار کوي مونږ خپل کار کوو مونږ جلسې دې د پاره کوو چې په دې ورځو کې سنیان داغي مجلسونو تلار نشي او داغي جلوسونو تلار نشي زمون غرض د جلسو نه دا چې راځي کې دې سنیانو لمون خپل شغل جوړ هغه جنجال لا ختم نو چې پکې بل فتنه سر اوچت کو دیوبندی او بریلی دیوبندی او بریلی عزیزانو دس هزار روپے خو څه کوي ان شاء الله العزیز د بجلیګر مولا لاس د مفتی محمود په لاس کې خوې شوو په 10 کروڑ بم نه خرسيږي په 10 کروڑ لس زره روپۍ ټول د امریکای چالونه دي شیعه سنی جنگول دا د امریکای چال دی دیوبندی بریلی سوال اوس ولې را پیدا شو بل دا چې زب تاسو ته هغه پمفلټ یو خه هغه دومره دومره اشتیارونه بدرته وخم چې په د پاسه ونی جوړی کړی دي او په ونو کې د ټولو کافرو نامې لیکلي دي او یو نامه پکې د دیوبندیانو ده چې دیوبندیانم کافر دي دا په سنو مې د کپڑے مپړې چې پکې ډېرې جوړیږي پنجاب کې فیصل آباد کې شوې دي او پیښور کې ایجنټان ناشتي اغي تقسیمي لګیا دي هغه ما ورکو دلته پولیس ایس ایس پی ته ډیپټي کمشنر ته چې دا وګورئ دا دیوبندی بریلی فساد اوس دیوبندیان جوړي او کدا الوا خوارو تړي سټي جوړي بل در تاویم د رسول الله صلی الله علیه وسلم د ذات اقدس متعلق دوی بدر ته وی چې دا ګستاخ دي دا دیوبندیان بی ادب دي دا دیوبندیان اولیاء نه مني دا دیوبندیان پیران نه مني دا دیوبندیان بزرگان نه مني دا دیوبندیان رسول الله نه مني دا دیوبندیان رسول الله صلی الله علیه وسلم ته بشر وای نور ورته نه وای دا خبرو باندې عوام خو عجیب دماغ خلق دی الله دې امان راکړي د عوامو ته څه جلسې کوي والله کمیړه غواړي دا نن کرکټ ته سمره ناست وي او پوس پرې کړو او پوس پرې کړو لکونه خلق نن کرکټ ته ټول اورز د جمعې مبارک اورز او دغه ځای پر چا غونډس کې مګلې هغه ته ناست او پوس پرې کړو دې قوم ته جلسې کوي که څوک کرکټ ګراوند ته نه ورغلی ټول ورځ بم ټي وي ته تیر کړی او کتلی به او دا لري غونډس کې هم د عمران خان لیدلی چې په کوم ځای پورې ما او ورته ناشته څوک ویلا پورې دا ورته څوک ناشته دیو بندي بریلی خبره کې شرمېدلو دغه ته میدان تر اوسه دې خلاف جهاد وکړي تاسو په دې ملک یو کته چې هغه ورځ په لاهور کې د خزو د اسلام خلاف جلوس راوړي خزو جلوس یې راوویستو چې څوک وایي چې په دې ملک کې به اسلام راځي دا ډنډې ګورئ د قومي اسمبلۍ ممبرانو ته دا ډنډې ګورئ دا ډنډې به در باندې ومنډو که په دې ملک کې د اسلام نامې واغله دا ستا ملک شو ته دلته ناست سوال د دیوبندي بریلی نه ده سوال د خېټې ده په اسلام کې وګورئ چې د زیارتونو حاصلات خوړل دا په اسلام کې روا دي او کنا روا دي ما خبرو پوهیږي زیارت حاصلات خوړل یعنی زیارت باندې منجور کې نول او ټوټه غړول او غټ کټه ورته کې نول جارو پلاس کې ورکول خزه ول راتلل او پاغي جاروګانې وهل او شکرانه اچول دا په اسلام کې روا دي او که ناروا دي که دیوبندیانو بریلیانو تر اوسه پورې په اسلام کې دا مسله نه حل کړي سبا به د اسلام غټي غټي مسلې په اسلام کې دوی څه فیصله خبره پوهیږي اصلي دین قران او حدیث ته قران او حدیث کې راشي وګورئ چې د قبرونو حاصلات خورل په اسلام کې څنګه راشي وګورئ پروسه کال په بو کې موټر خراب شو زما زیارت ته ننوزم زیارت ته چلاړم د مین روډ نه تر زیارت پورې یو بازار جوړ دی کوچی بازار جوړ دی بیا مینا بازار نو الکان په ناس کې ګورا بازار جوړ الکان په ناس کې او خزه په زیارت لدی راشه خوره راشه واخلا خوره واخلا او راشه راشه راشه او واخلا واخلا واخلا دا څه دي کنه ها تاسو نه دي کتلي تاسو ته پته نه ده ها بیا قبر سره یو سنډا کې نولې او مالګه ورته پرته په دې دومره عقل الله دې چې موږ نه عقل سلب عقل را نه ووت داسې خیره راته چا کړې ده چې الله دې د انسانیت سر در نه لري کې او د خر سر در پورې خدای وتعالی د خر سر مونږ پورې د خر سر تړلې لږ سوچ وکړه او بدبخت او کم بخت زیارت لاندې کنيک عمل کړی نو خو بلاندې د جنت په نعمتونو کې سیراب وي نو پاس داغه د شکرانو پیسو ته څه ضرورت دی او بیا په دغه پیسو لګ سی ای ډی غوندې تحقیقات وکړي چې دغه پیسې بیا زی چرته او کیږي پیسې والله په دغه پیسو شراب سکلې کیږي په دغه پیسو جواری کیږي په دغه پیسو زنا کیږي اوس مونږ کوي چې دا ګناه ده وای دا اولیاء نه مني بزرګان نه مني ها رسول الله صلی الله علیه وسلم نور نه مني او بشر ورته وي هغه قران ویلي زمون څه کار قل انما انا بشر مثلكم يوحى الي اے پیغمبران د خلقو ته وایا چې مخلوقا زم تاسو غوندې بشرم یوحا الیا زما او تاسو بشریت کې فرق دا دی چې ما ته وحی کی زما الله سره رابطه او تعلق دی او تاسو ته دا نه کیږي دغه وګورئ تم انسان او دا اوس زمونږ نوې گورنر صاحب چې ولګي نو دام انسان دی نو اول خدای دې خار اوس چې په لوی مرتبه کې ناشته نو توس هغه یو شان زه انسان مو رسول الله صلی الله علیه وسلم انسان دې زمو دا انسانیت یو برابر توبه استغفار داغه مقام او زما مقام اغلا په بشریت کې الله دا مقام ورکړو چې په بدن باندې به ټول عمر کې مچ نه وناست په کومه لار به چې تیر شو درې ورځې به دغه لارې نه خوشبویي تله درې ورځې یو وینځه یوه وینځه د شپې رسول الله صلی الله علیه وسلم واړه بول په لوخي کې پراتو او وینځه ته وی چالو خواله بار توي کا هغه وی صاحب زخو تګي شوم د شپې ما خاص کلی دی مال چې جوړو بوي حضور علی السلام ورته فرمایل چې بی بی بدکار دې کړه بیا د سه مکوا تپوس کوا خدا ستا د وو پښتو ډبا د خلینا د مشکو د عمرو خوشبوئی د پیغمبر زمون بشریت یو برابر دا د علماء دیوبند عقیده ده دا د علماء دیوبند عقیده ده چې شیخ الهند مولانا محمود الحسن رحمه الله تعالی وتبارک مرید ولا د رسول الله د روزه ګردا راوړې و ګردا الته چې جارو یا ګردا هغه ګردا پرنجو کې مکس کړي و د شپې به سترګو کې اچولا چې دینه بهترین رانجه بل نور څه کې دیش دا علماء دیوبند مولانا اشرف علی ثانوی رحمت الله علیه ا پمفلټ کتا سو ګوره عقل بم حیران شي چې دا څه شیطانت دی مولانا اشرف علي تنوي رحمت الله علیه پروسه کال زه دلی ته تلم داغه خانقاه داغه خلوت داغه قبر داغه کور چې ما ولیدو نو یا زما عقیده روپای کې په سلور نه و والله العظیم چې په شپاره نه مولانا اشرف علي په خپل بزرګو لوی ولی داغه التکشف یو کتاب دی التکشف ای کې لیکلي دي چې یو بزرگ بل بزرگ تراغه چې د دې قبر حال پته مخ شوق دی چې دې قبر کې لاندې څه شي دی وی اولیاء وانه نه اولیاء وانه منګن روټي خلاصانه نه منګن اولیاء وانه نه راشي چې هغه تاریخ درته وخم او بیا هغه پټکې والله العظیم چې ما ته وخو د په خوب کې ودا پټکې ده خو په ویخه می تنگاوم ما او هغه شی چې کوم په خوب کې راته خودلې و هغه شی د مرګ نه رسته په کفن کې میولې د غاړې نه تاو په ویخه پیغمبر ولا پټکې ور کړل پیغمبر نه نیمن پیغمبر چې څوک نه مني هو کافری الله الله لا اله الا الله الله لا اله الا الله دا خو ټوله دنیا وای یو کرور کال چې لا اله الا الله وې جنت ته بلار نشي چې تر سود محمد رسول الله نه وي عزیزانو وکړي عزیزانو مولانا تنوی وایي چې بزرګ ورته وي چې سورج پس کزه مرشم نو تراشه او زما قبر کې ما سره قلم او کاغذ کېده او درې ورځې پس بیا راشه نو په ما لاندې په قبر کې چې ستيري اب مې په کاغذ لیکلی او پاس به کاغذ پروتي او بیا والا وې ګور سورج پس چې بزرګ مړ شو د ور سره کاغذ او قلم په قبر کې کېښو چې کېخو درې ورځې پس ورغه قبر د پاسه قلمم پروت دی او کاغذم پروت دی نو په کاغذ کې لیکل دي چې بچیا د قبر معاملې چې وا ذوقي وا سکل سره تعلق لرلو ما وسکلا او تر روانه و به سکی نزوس په بیان تا پویول نه شم چې ما باندې قبر کې څه معاملې وشوه خو دومره ایمان لرا چې پیغمبر په حدیث کې د قبر متعلق څه ویلي دي والله ما سره مغه معاملې وشو علماء دیوبند عقیده دام دا چې په قبر کې مړې د قبر حال لیکل شي او پاس په قبر بل ته یې خو دلې ما په خبره پوهیږئ دا د علماء دیوبند عقاید دي خبره دا ده چې د تفصيلاتو کې درته زم نه صرف دومره درته وایم چې نن کشیه سنی فساد په پیښور کې بکیده نو ام بیم ذمہ وار دا خلک دي او کبریلی دیوبندی فساد بکیده ام بیم ذمہ وار دا خلک عزیزانو د گاڑی خانی جماعت کی سچ ده گاڑی خانی جماعت کی 30 35 40 کالو نا دیوبندی امام را روانو دیوبندی امام هغه دیوبندی امام مونږ روانه طریقه کې ده اوس راغې دو سلور چا لپنګان مپنګان رايوځې شوې دي درود پرسي ته اٹھو رسول الله صلی الله علیه وسلم اوس چې تاسو پاسې چې پاسې رسول الله راغې نو تاسو خو د رسول الله متعلق دا کیدل چې هغه ارزه کې حاضر ناظر دي نو چې اوس راغې نو اوس نمخ کې چرته و ما په خبره پوه شئ تاسو چې وایي چې اٹھو حضور تشریف لے آئے تو ان سے پہلے کتنے آئے کہ اون آ گئے نصیب دا جنجال حالت په جمعات کې جوړ کړی دی بل درته چې په حدیث کې اصلي دین شپږ زرا شپږ سوا شپږ شپېتا آیاتونه د قران دي او 13.5 لاک حدیث ذخیره حدیث ده په دې کې 3.5 هزار حدیث د احکام دي او پنځه سوایتونه احکام دي سلور زره روایتو کې تاسو اذان سره وخایي چې چا اذان نه مخکې درود ویلې یا اذان نه رستو درود ویلې چرته وخایي مونږ به شروع کو کړه مونږ خلخ نه ماتي لکه یو قادیانی ماته یره تاسو زمونږ د مرزا غلام احمد ولی نه منئ په پیغمبرای مال زمون کور نه ورانیږي چې مونږ یو لک سړي زره پیغمبران منو او دا یو نه منو کورم نه ورانیږي خراته ثابت کوي چې دام پیغمبر دی نو یو لک سړي زره کې بدام کړ تاسو خیال راغی زمون سپیری پیغمبر کی نو ور خو وی منی نو مال اول خو نر ثابت ته چې دا نرو که خزا وه که خزا وه خزا پیغمبر کیږي نه او که نرو د نر حیض نه کیږي او نه بلار بیږي نو اول خدا ثابته کړو بیا به زه په پیغمبرای ومن نو عزیزان اوس مونږ ته ثابته خو کوي چې اذان نوړان دي درود ویل رسول الله کړی دی حضرت بلال کړی دی عبد الله ابن ام مکتوم کړی دی عمر فاروق کړی دی عثمان ذی نورین کړی دی حضرت علی کړی دی حضرت حسنین کړی دی امام ابو حنیفه کړی دی امام شافعی کړی دی امام مالک کړی دی امام حنبل کړی دی چې چا کړی نو زم کوم کنه په خبر ګورون شي زم کوم کنه ما جګړې سره کار دی تاسو سره د جګړې کولو چې پیغمبر باندې درود ویلو طریقه اسلام څه ویلې ده راشي نو زما عزیزانو خدای د پاره شر ما جوړوي فساد ما جوړوي دیوبندیت دا یو کاروان دی دیوبندیت هغه شی وو چې د دیوبند مدرسه دې د پاره جوړه وا چې د دې ملک نه انګريز ورک شي ملک نه انګريز ورک کو د انګريز پر کټي پریخي دي او نن جلسه تا د د پاره رالما چې بعضی خلکو دا پراپګاندا کړې و چې د بجلیګر مولا دماغ خراب شوی نو زما عزیزانو زما دماغ به ان شاء الله تر هغه پورې ټیک وي چې تر څو پورې د خراب شوی دماغ والاو لاشونه می خاور ته نه یستو دماغ د هغه چا خراب دی چې څوک په دین پورې ټوکی کوي دماغ د هغه چا خراب دی چې څوک دین پورې مسخره کوي دماغ د هغه چا خراب دی چې چا دین نه کډاونه جوړه کړي دماغ د هغه چا خراب دی چې چا دین د خېټه او د روټه د پاره ذریعہ ګرځولې دماغ زمونږ نه دی خراب چې مونږه د لاس مزدوري کوو او روټۍ په خورو مهنت کوو او روټۍ په خورو دماغ زمونږ نه دی خراب دماغ د هغه چا خراب دی چې د چا خوراک د زیارتونو شکرانی دماغ د چا هغه چا خراب دی چې د چا خوراک د پیرانی پیر صاحب یو لسمی دماغ د هغه چا خراب دی چې د چا خوراک ذریعہ د زیارتونو مال دي دماغ د هغه خراب دی دماغ زمونږ نه دی زما عزیزان خبره کلاو ده او صفا ده دا علما ناس دي دا مولانا سنجان دی سلور کال ہے د رسول الله صلی الله علیه وسلم په خوا کې علم زده کړي سلور کال په سن 65 کې زه حج ته تلم او تاسو د خار خلق را پسې پراپګاندا کړي وا چې بیت الله شریف ټکې دیندا ہے تے او جان نے نہیں چھوڑ دایا تے حج نہیں کیتا تے مدینے پاک نہیں کیا دا لوی عالم ناس دی د دې په خدای او په هغه حدیث وای چې په مدینه کې تا زما دعوت کړو کنه وکړ په مدینه کې د پیغمبر خاص خاص ځایونه تا ما ته خودلی کنه دی خو دا زما د مرګرو تاسو تباسو کو دیوبندی بریلی عزیزانو دا خو پټه خبره نه ده د دیوبندی بریلی جګړه په څه ده ما په خبرو پوهیږئ تاسو ما خیال ده نوی دماغ خلق یی نوجوان طبقه یی ماشاءالله په خبره پوهیږئ د ارشی بنیاد معلومه وا چې جګړه په څه ده زما جلسه په قصه خانه کې ولې ده او ستا جلسه په چوکیادګار ولې ده په کار دا نه ده چې دا ټول جلسه هم یو وي په کار دا نه ده ته که سخانه کې ولې لګیاي او زپه ته چوکیادګار کې ولې لګیاي او زپه سخانه کې ولې لګیاي آیا ستا او زما خدای بیل دی ستاو زما پیغمبر بیل دی ستاو زما قران بیل دی ستاو زما مذهب بیل دی وای ستاو زما جګړه ولې نو جګړه دي ځانو د دې عوامو او د هغه عوامو نه چې کوم چوکیادګار کې جلسې تناستی جګړه د دې مليانو د هغه مليانو ده په دې خبره پوهیږئ تاسو ټول پاک یو قسم په خدای دې چې تاسو زبرګان یې مونږ به دوزخ ته روان یو تاسو به جنت ته روان یو مونږ به دوزخ ته ځو تاسو به جنت ته ځئ تاسو خالی او ذهن یې محنت بکې تجارت بکې په هغه به ګټي او تبه خوري ټیک مولا تخصیص نشتا چې مولا با تجارت نه کوي مولا با مزدوری نه کوي امام ابو حنیفه نه لوی څوک وو پیدا بشي امام ابو حنیفه که د ځمکې په سر مسلمان نو نو زما دې په خدای قسمی چې د ځمکې په سر د اسلام وجود نشتا تاسو وګورئ امام ابو حنیفه به تجارت کول مهنت به کولو پاغه به روټه خړا واغه به خړا ټیک شو دي دا لوی لوی اکابر او علما دا ټول تاجر پیشه خلک مولانا حسین احمد مدنی جیل نراغه تنخواه ولا ناظم وروړه حساب وکړو چې ما دومره ورځې درس کړی دی او دومره ورځې زنوم نو د درس د ورځې پیسې واغستې او باقی واپس کړې او به کی څوک داسې زما عزیزانو جګړه ده هغوی وایي هغه وي چې په زیارتونو چې کومې شکرانه اچول کیږي دا روا دي اسه د عقل خبره سره کو مسله پرې کړي غیرت پکې را میدان ته دي شي دا خو د جګړو خبرې نه دي را میدان ته شي چې خبرې پیو اصلی دین قرآن او حدیث ته بل څه دا علما دی اصلی دین څه شه دی قرآن او حدیث ته اصلی دین څه شه دی قرآن او حدیث ته الک راشي ک انسانان یې سر در پوری عقل در کیوی قرآن شپږ زره شپږ سوه شپږ شپېته آیات دی حدیث بخاری مسلم ترمذی موطا امام مالک ابو داود دا کتابونه بکیدو دا شپږته کتاب دی دا اصلي دین دی کپدې کتابونو کې دا وا چې په زیارتونو مال کې کېدای او زیارتونو له چيلي بوزي داغه حاصلات خوري داغه منجورانو زامن دې په باندې خپې وتی کوي او داغه منجورانو زامن دې په شراب سکي کپدې کتابونو کې وو راشي مانه ګیره کله کوي په خرب سور شم د خره لکه په خپل کې درست او کنو نو بیا هم زوړندو سرلان دی او په پاس ته زوړندوم چې دا څه دی استاد خېټه د چرګانو قبرستان دی او د ګډانو چې دا مې در نه پس پیګمو ویستی نه پرېږدم یو دویمه خبره دا ده چې راشئ قرآن وګورئ قرآن وګورئ چې د غیر الله په نوم نظر کول وما اهل به لغیر الله یو سړی دا وی چې کما لارای واغستا نو زبا د پیر بابا په نوم یو ګډه لالو ټیک د کاکا سه په نوم به یو ګډه لالو د اٹک سه په نوم به یو ګډه لالو راشي قران او حديث کې به وګورو که دا مسله وا ستا او زما د پلار دشمنی نشتا که دا مسله وا خو راځي دا ګډان به مونږ هم بیا خورو کنه راځي که دا مسله داسې نه وا او دا مسله داسې وا چې نظر عبادت ته او عبادت د غیر الله په نوم باندې کفر او شرک دی چا چې د الله نه سیوا د بل چا په نوم چيله او ګډ او چرګ اومنلو دا ګډ د خنزیر نوم زیات پلیت دی دا ګډ په بسم الله الله اکبرم نه پاکیږي نه لالیږي ترغه پوره چې تر سو پوره د دې ګډ د نظر منون کی د ګډ په ژوند د دې خپل عقیدې نه توبه نه وستی او هغه نه بعد په بسم الله الله اکبر لال کړي نه ترغه پوره دا ګډ نه حلال قران وګورئ راشي حدیث وګورئ دا خدمات پلار د کور جایګیر نه دی باقی پیران صاحبان دی رو رزه خود پیرانو خلاف نه امزان لا پیر کې د غوانم اوس کمزور شم تقریر کوله نشم وای مپاله کم اسپار خدای به در کی پتا یار مپاله کم اسپار خدای بهتر کی په تیار زه ډېر خپه زه ډېر خپه یم چې مولا شوه رشار ته هم دغه غم باندې کب اخته به نو مزه به وشه هغه ورځ مې وې دیکھو وګورئ د پیغمبر نه لوی پیر څوک وو وو پیدا بشي داغه نه رستو د ابوبکر نه لوی پیر څوک وو پیدا بشي د عمر نه لوی پیر څوک وو د عثمان نه لوی پیر څوک وو د علی نه لوی پیر څوک وو د حسین نه لوی پیر څوک وو مونږ سره خدل تشیاګانو موسیقي شیاګانو زه خوخم زمام ډیر خوخ کی ګوره امام حسین هم لوی پیرو وو کنو په کربلا کې په خیمه کې بچیم ناشتي ا د خاندان رسول بیبیانم ناشتي دي او د باطل په مقابله کې تور رئیس ته ده او په میدان کې د یزید په فوجیانم رئیسی دي کړي دي کړي نو ته په 72 کسانو د زرګونو فوج مقابله کې او نن شیب لکونه او کروڑونه دی په دې دنیا کې بل له سپېړ ورنکه سور له سوا کال او شو ځان په وهلو مړ الکه دا څه کوي خدای هم خوار نه او یې سینچ دی که د ناموس محمدي عاشقان یی نن لوی جهاد ستا د کابل په سرحد روز سره شروع دی نن لوی جهاد ان قریب تیار دی ستا د انډیا په سرحد باندې زه ته بدل ته په مال ګو جګړې کوم او په قصه خانه کې دې بیا نه سنت او ګوره درته بګرځي زه ته په مال کې سچو ملياني به واورا پنجاب ته تلو په یو اورس ور پیښ شو اورس تاسو ګورئ فلانی بابا کا اورس مبارک لکه اے د خدای په حرمونی سره دا اوس کم کتاب دی اورس په قبر او په زیارت درې درې ورځې تبلیغ کوي درې درې ورځې او څه وایي اسی ګوره دا زه خارې جب چې ما تاسو دا خاریان دامو چې شهریان پیچھے چیس کې مار دي قسم په خدای دې زما خاریان ډېر خوښ زه خپل خارې ما خار ستاسو جایګیر دی زه خار کې نه اوسېږم زم خار یم دا مو بیا شعر یې پیچې چیس کې مار نه چیس کې مس کې والا مې وکړې دي میا کې آئی نا تننے واسطے دشپے زم لاڑ مونگ مالت کے وادو قوالی لچے اللہ کے پلے میں وحدت کے سوا کیا دا قوالی ہوگی اللہ کے پلے میں وحدت کے سوا کیا جو کچھ ہم نے لینا ہے لے لیں گے محمد سے داسې ور سره داسې چلو مکو الله کے پلے میں وحدت کے سوا کیا جو کچھ ہم نے لینا ہے لے لیں گے محمد سے تاسوائی پیمان چې د پیغمبر دومره تعریف چې خدای په بی عزت کې دا به خدای گواره کی عیسایانو عیسی علیه السلام سره دومره مینا وکړه چې د خدای زوی ورته وې نو په کافر شو کنه شو دای قوالی و سار ما ته وی چې مولوی صاحب سنې راتی منه کې ابداد کیجیا سوچیا شه نه کې منه کې اے 10 کې راتی اے شاعر جڑے اشعار کہندا آیا ته دبلې مار نو راتی هزار روپیه دیتای ته دبلې مار دې الفاظ به شرک اور کفر اگر مرد اور زیارت اور ولی تسی قوالیاں اور دبلیاں تے بخشوان دیو او ډول کې به ور سره کیو میا وای میرا سرکار دی ډالی پي جان دی زمون په بالا معنی تیری یو غنجی پیدا کړی آی مخ کی ګلونه ورا چوي او صاحب ډلکی غږیږي او دا دا دا دا دا دا دا, دا کوسډه بچی زما مولانا د خمینی نامو واغستا خمینی پرېدا خدای دې مونږ له هغه قوت راکړي چې ته مانه په قبر کې بیا کینې څنګه ته مانه قبرونه د چرسونو اډې څنګه جوړه ته مانه کلبونه د شرابونو اډې څنګه جوړه ته مانه د صدر راټ خزه لیډا په موټر کې ناشتي او لیډا دکانونو کې انګتې الکانو سره شي زستانه سرمن په ولاړو باسم کړو دوس بے غیرت قوم شرمې دلې قوم چا کې چې حیا نه چا کې چې غیرت نه چا کې چې ایمان نه ته ورته ګوره او ستا غزا پردي دکاندار سره په سودا کې خبره کوي ستا سر د پرې کولو نه دی دوی په ایمان که دروغ ویم راشي زما سر پرې کوي تا له شرم نه در کم شي چې قدرت قران وګوره دا علما ناس هن لباس لكم وانتم لباس لهن قران ویلی دی قل للمؤمنین یغض من ابصارهم سړو ته وایا چې خزه وګورئ سترګې ښکته کوي نن چې خزه پلار رواني سړو ته څنګه ګوري چې زما پلاس کې زور راشي په اخبار کې به د نجومی خبر ما نه راشي من عطا کاهنن فصدقه بما يقول فقد كفر بما انزل على محمد صلى الله عليه وسلم چاچ نجومی تا لا سخودو او داغه په وینا د عمل وکړو دا سره کافر شو پاغه قران چې کوم په محمد نازل یا به د دوو دروازو نه بار مان مرغو والا کینی پالګر مرغو والا یا به خزه مان لاری شي کتاب کتو ده الا هغه جی دا ته وګوره ماشوم دې سورې پېښره ناغه جی کتاب اوهو غیب علم تیرې دو په دې سورې شوه اوس پیمانه د غیب علم سورې کم ځای وته پتانا کو سټکوري شي دا خزه پوي کوي و به خموزه چې په بو روان یې شیخ مخ کې ده شیخ نه ورپسې ده کوزانه په سر ده د کوزې په سخنک کې واخه ورکړي دي شیخ صاحب چرتا اینا کور والا خو کې بعد لګه پبو میا ست پبو میا ست زیارت هم لیدلې تلی ای ولا د مین روډ نه چې واوري ټیک بدننه په کوټه کې هاکو کوي کبا روته په ټکی موجنه بار بنرو او که خامخا د ځان بار راوتو شوق می والی دا کلاشن کوپه او لانچره او راځي چې سو یزیدیانو نه ټول ملک دک د غزا د پیچ ورزو لکه یزیدیان مونږ خو نه یو کنه مونږ یزیدیان امام حسین مونږ شهید کړی مونږ شهید کړی زما دې د خدای په ذات قسمی او بیا مې دې د خدای په ذات قسمی چې اهل بیت رسول سره د چا محبت نه هغه به ایمان نه تیری ها نو حقیقي شکه اهل بیت رسول سره به چې چابینه نه هغه به ایمان څنګه تیری نو زما عزیزانو اصلي دین قران او حدیث دی زمونږ او د بریلیانو منځ کې اس جګړه نشتا سوا د دینا چې مونږ ورته وایو چې تاسو څومره خرافات چې د خېټې د پاره د دین پرنګ کې جوړ کړی دي دا پرې دی ما پرې خبره پوهېږئ دا پرې دی زمونږ رونه یې راځئ چې ټول په شریکه خپل مهنت کو دکانداري کو مزدوري کو خټه کو چابړه لګاو روټای په ګټو خو په دین باندې سوده بازی مکوا دا به تاسو لا ناصر خان اسلامی کیسټ هاوس بیرون کچهری گیټ اشرف روډ سرای فقیر خان پېښور ښار کې د ناصر خان څرار ساعت ملاوېږي. عزیزانو که تاسو خیال وکړئ زموږ د پېښور کې جلسې ډېرې کېږي خو دا زموږ جلسې چې دي دا د اوږې خېټې فارسي غوندې دي ځکه چې موږ هم د سوال په اوبو جرن دې ګرځو او چې موږ جلسو ته هم ټول د خدای خوار راځي تاسو خیال نه نو ما ته په دې فخر دی ما ته په دې فخر دی ما ته په دې فخر دی چې د دیوبندیانو جلسو کې زرګونه خلک خوار او غریب وي ما ته په دې فخر دی او دسې فخر دی راته لکه ابو سفیان نه تپوسو کو قیصری روم چې ستاسو په دې ملک دا پیغمبر چې پیدا شوی دی څنګه سړی دی وې صاحب دا صفت ته پکې دا صفت ته قیصری روم ورته وی چې مرګري څنګه خلق دي وی جی مرګري ټول خوار او غریب اوږي تګي نهر قیصر روم ورته وی ابو سفیان ته چې مخکې مزه داغه د پیغمبرۍ لوی دلیل دا دی چې مرګري غریبان لوی دلیل د پیغمبرای دا ځکه چې د پیغمبر مرګري عمره او سلاطین نه د پیغمبرۍ دلیل دا دی چې مرګري اوږي تګي نهر او قران نو عزیزانو ماتا په دې فخر دی چې زمون په جلسو کې کل هم غریبان مسکینان متبران خو دغه شپې وی سي آر تناستی د ټي وي ډرامو تناستی کنه جی کلبونو کې ناشتي تاشونه کوي پچیسیانی کوي کرمبوډونه کوي ارسه کوي چې د پیغمبر جلسو پسې ګرځي او بیا پکې درای نه پزما کا ناشتي ته پیر صاحب دی الکه تا خلق وی دا دیوبندیان چې دی پیران نه مني خدای بندگانو دیوبندیان قسم په خدای دی چې څومره پیر پرست دي دومره د زمکه په سر نور څوک اډو شته تاسو وګوره علما دیوبند د مولانا رشید احمد گنگوی د مولانا قاسم نانوتوی د مولانا محمود الحسن رحمهم الله تعالی و تبارک مولانا اشرف علی تانوی مفتی کفایت الله مولانا شبیر احمد عثماني د دې لوی لوی علما او مریدان دي مولانا حسین احمد مدني زه په خپل مرید دي ما ته بیعت کړي تاسو خیال راغلی علماء دیوبند په خپل پیران دي اولیاء دي شاګردان ټول مریدان دي دا علما ټول دغه بزرګانو مریدان دي خو هغه خدا سي نه دي کړ کراچۍ کې یو ناس ته مریدان ور سره ناس دي مریدان کیا ہوا حضرت بات کہنے کی نہیں دا څه چلو لکه رسول الله صلی الله علیه وسلم ته په خپل دور نبوت کې جبرائیل علیہ السلام سلیری زرا کرت راغله سلیری زرا کرت زمونږ د اشنایان چې دی دوی وایي چې جبرائیل تیروته خدای را لېګلو حضرت علی ته خو تیر وته رسول الله ته ورغی تاسو ګورئ یو پوس مین د ډاکخانی چې یو غلط خط یو ځای کې واچي دویم ځلې واچي په درې مورز سر انتباه خو دې خو ورته وشي نښه صحیح کی بیا خط نه غلطی د خدای چیټی رسان سلویری زره کرت غلطی دو خدای ته پته نه لګیږي تاسو خیال نو بزرگان منل اولیاء الله چې څوک نه مني خو هغه خدای هم نه مني په دې خبره پوهیږي څوک چې اولیاء نه مني هغه خدای هم نه مني نو اولیاء مون منو روټي خلاص نه منو دا نه منو چراغ حضرت کہیے کہیے کام کیا ہے وہی جی بس اللہ کے لیے وہی اللہ کو چھوڑو مانتے ہو مجھ سے جو کچھ مانتے ہو اللہ کا اس میں کیا کام ہے اس فی الحال جلدی نہیں اللہ کو چھوڑو جو کچھ مانگتے ہو کہ میں دے دوں اور بیا تو اللہ کے پلے میں وحدت کے سوا کیا ہے اللہ کے پلے میں وحدت کے سوا کیا ہے چې د مخلوق او د خدای منځ کې رابطه جوړه کړي د پیغمبر دنیا ته دراتلو غرض دا دی چې په مخلوق خدای او پیژنه چې خدای څه کوي تاسو پوه شئ په خبره نو زما ځانو هسه هغه دمکړي مرزان ناس دی خدای راستي که په خبرم پوهیږي اسه دیوال ته سرنه غول دي پیغمبر غرض پہ جند پکار عزیزان اول ب پیغمبر پہ جنے داغ شان ب پہ جنے بیا با خدا پہ جنے د خدا صفات ب پہ جنے داغ ذات ب پہ جنے تاسو گو رہے چې مالا د کابلای لار نه معلومه تاسو خوده شو نه تاسو ټول وایي د کابلای لار معنی یو سړی تاسو کو چې کابلای ته کومه لار ته ده اوس ما ته د کابلای لار نه معلومه نو تاسو خوده شو نوخار ته کومه لار ته ده اوس ما ته د نوخار لار نه معلومه تاسو خوده شو تا ته بز اغلار خیم چې اغلار اول ما په خپل پیژندلی نو چې کوم لار ما نه پیژندلی زه به تا ته څو خیم په علم رسول پیژندې شي بیا په علم خدای پیژندې شي چې علم نه هغه خلق رسول نه پیژني چې رسول نه پیژني هغه خدای نه پیژني نو چې چا خدای او رسول نه پیژندل هغه بزرګ جوړې دی شي یو سړی چې په خپل یو لار معلومه نه خدای په خپل نه دی پیژندل نو تاسو به څه وکړي پیغمبر په خپل نه دی پیژندل نو تاسو به څه وکړي تاسو خیال نه ساتي ارز داو چې اول شی هغه علم علم نو هیڅ نشته او اصل علم قران او حدیث دی اصل علم فقه حنفی ده بس بیا تمام فقهت دا حسر دی په امام ابو حنیفه کې عزیزان نن چغې مغې ډېرې دي شور ډېر دی خدا یاد لرئ چې امام ابو حنیفه رحمه الله تعالی و تبارک هغه انسانو چې د چا متعلق رسول الله صلی الله علیه وسلم د سراج الامتی پیشنګوئی کړي کم بصیرت چې په قران او حدیث کې الله امام ابو حنیفه ته ورکړیو دا بصیرت په نور ائمه کې نو نور ټول ډېر لوی خلقو ځان لګ زمون ژوندم چې خدای سره رابطه او تعلق خي ان شاء الله ژوند مم خده او چې اخرت لم څه جوړ کړي زمون مرګم جنت ته دا د پلیت زامن د دوی ژوند هم د سپو دی او مرګ به هم د سپو نو دغه لا څه اهمیت ورکړی دی د ملک سار چې را پاسې د تپوس د بچی غوندې په اخبار سترګې پرانی دي دکان ته چراشي لا بسته دی کولو کړی نه چې اخبار ته دې مکه بس ته کولو که خوار شي غریب سره لا چا لیډر کړی دی او تاسو غریبان چاته لیډران لیدل ګران محترم اوریدونکو د مولانا محمد امیر بجلیګر سے پاواز تاسو د بریلیان اپریشن اوري دا به تاسو ته په خبر خار کې بیرون ته چلےږي اشرف روډ سره پټ خان ناصر خان کې سټروټ کې ناصر خان او حیدر خان سره ملاويږي ټلیفون نمبر دی 25 12